اسباب او حکمتونه ذکر کړي د هزیمت او د شکست په غزوه احد کې چې مسلمانانو له ظاهرا شکست او هزیمت وشو په غزا د احد کې نو د دې اسباب سو د دې حکمتونه سو په دې کې مؤمنانو له تسلی دا دا غي د تسلی د پاره د حکمتونو او اسباب ذکر کړي او په دې کې د منافقانو د اعتراضونو او جواب هم ده چې کله ظاهرا مسلمانانو له غزا د اوهد کې شکست شو نو منافقانو خنداګانې او اعتراضونه شروع کړل کچرته دا نبی صلی الله علیه وسلم او د مرګري مسلمانانو او صحابه دی په حق وي نو لې به شکست خورو دا هزیمت مورلول کېدو دا غي په ذهن کې د حقانیت او د رښتینوالي نه خداوا چې په هر ځای کې وتاله دنیوي فتح ملاويږي حالان کې مسلمان د پاره کې شکست وي که فتح وي په دنیا کې دا الله په نسبت باندې کامیاب دی که شهادت ورله ملاو شو جنت له بلاړ شي او که فتح ورله ملاو شو په دنیا کې دا د لپاره خوشحالي ده باقی مقصد د به فتح او شکست نه وي خو چې د الله او د رسول تابع وي نو الله رب العالمین بدل دنیا کې خوشحالي او فتح ورکړي د آخرت هغه یقیني ده نو په دې آیاتونو کې د مسلمانانو لپاره تسلی ده او په غزوه احد کې چې کم شکست شوه نو د هغه حکمتونه او د هغه اسباب ذکر کړي شپږ وجې به ذکر کړي یو وجه به دا ذکر کړي چې الله رب العالمین دا ظاهرا شکست او تکلیف راوستو نو چې په دې سره مؤمنان معلوم کی الله له معلومو چې خلکو له سرګن کی او دې لپاره چې الله په تاسو کې شهدا مقرر کړي د شهادت هغه اوچته مرتبه تاسو له ملاوي شي او درې مدا ذکر کوي تمحيص الكافر تمحيص المؤمنين چې الله رب العالمین مؤمنان خالص کی پاکي کی او کافران میټاو کی ختمي کی دارنګي پنځم وجه به ذکر کړي پنځم سبب چې مجاهدین او صبرناک ښکار شي چې الله په لار کې jihad کوونکي کم خلک دي صبرناک کم خلک دي او شپږم وجه به ذکر کړي چې تاسو د شهادت تمنا کوله ارمان مو کول نو الله مو دغه ارمان پوره کو داسې موقع در ل برابر کا چې د شهادت او چته مرتبه پکې تاسو له حاصل شوه کله تاسو له غلبا او فتح ملاویږي او کله کافر په تاسو باندې ظاهرا غالب کیږي او تاسو له شکست ملاویږي هرقل ابو سفیان نه تکوس کړو چې په دغه وخت کې د ایمان نه وروړی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارکه ډېر تکوسونه وګد حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی په باب بدء الوحی کې یو تپوس پکې دا او چې تاسو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې څه جنگونه شوي دي او ورلوي چې او زمونږ د په منځ کې مقابله شوي نو یې څنګه جنگونه یې هغه ورلوي چې دا حرب الحرب سجال بیننا دا جنگ زمون په منځ کې بوکا دا کله هغه په مون غالب کیږي کله په مون غالب کیږي لکه کوی کې د بوکا ورغند کړي نو کله خط روانه کله بر راخیږي ابو سفیان هرقل لوی چې زمونږ او د په منځ کې جنگونه شوي نو الحرب سجال بیننا د علم نه مراد په دې ځای کې علم د اظهار او د تمیز دی چې الله رب العالمین مسلمانان خلق له سرګن کی او دا د کافرو د منافقانو نه جدا کی ورنه الله رب العالمین عالم د بما کان و بما یکون ولقد كنتم او یقینا ویتاسو تمنون الموت چې تمنا او ارمان وکول د مرګ د مرګ نه مراد په دې ځای کې مرګ د شهادت ته ډیرو صحابه کرامو چې کومه د بدر هغه جهاد فوت شوه او پاغي کې ورله مخه نو ملاو شوه نو غي دا تمنا او ارمان کولو ک الله دا سه موقع برابر ک چې د کفار سره د مسلمانانو جنگ وي نو دای به قرباني پیش کړي او د الله د پاره به خپل ځان نظرانه کوي چې د شهادت هغه مرتبه ورلملاوي شي ولقد كنتم تمنون الموت او یقینا وای تاسو چې ارمان او تمنا مکول د مرګ او د شهادت انسان چې د شهادت تمنا کوي نو کله په خپل بستر باندې مړ شو او پریشای الله نه شهادت غوښته ویني دغه مرتبه به الله ورکړي نو الله رب العالمین د شهدا او هغه مرتبه د لورکي اگر کله په خپل بستر باندې وفات شو او په خپل مرګ باندې مړ شو دلته تمنا د مرګ نه مراد د شهادت غ تمنا ده او اسی به سا د دنیا د تکلیف د وجنه د مرګ سوال کول ارمان او تمنا کول د حرام دي ان تلقوه کدا هو ضمیر یا د مرګ لراجې دی د مرګ سره چې تاسو لا ملاو نه وینو د دینه مخ کې تاسو د مرګ وختو او یا دا ضمیر راجې د عدو ته دشمن لا د دشمن خو ذکر نه دی خو د کلام ناغه مفهوم دی چې دشمن سره تاسو جنگي دی او دای سره مخامخ شوی نو د دینه مخ کې خو تاسو مرګ وختو فقد رأيتموه په دې آیات مبارکه کې اوس تنبیه د مؤمنانو او مسلمانانو لا چې ګوره د امیر په اعتماد باندې به تاسو د دین کار نه کوئ چې د دین کار زکه کوم چې زما په خپل مشر او امیر باندې اعتماد ده کله نو د دین خدمت او کار وکوم کله نینو نه وکوم بلکې تاسو توکل او اعتماد په الله باندې فزاد د رب العالمین باندې وي ځکه امیر اگر که نبی او رسول له په هغه باندې به وفات راځي او د دې دنیا نه به رخصتيږي نو له تاسو به د دین کار پرې دی امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی په تفسیر کې چې د احد په میدان کې شیطان دا आवाज کړو چې غواله وا چې الا ان محمدن قد قتل خبردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي شو او وجل شو او یو بدبخت کافر عبد الله ابن قمیئه هغه پر رسول الله عليه الصلاه والسلام باندې د توري گزار وکړو په دې وګ باندې سخت گزار د توري ورکو خو نبی عليه الصلاه والسلام زغرا چولې و نو هغه زغره ماته شو دا غیغه کړي دې مخله ورسېدي جنگي ټوپه یې غکړي پکې خخ شوې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله بچکو نو دیم په منډه منډه مشرکان او خپل لخر لاړو دا چغي والي چې قتلت محمدن قتلت محمدا ما محمد رسول الله شهید کو محمد رسول الله می وجلو نو مسلمانانو چې د شیطان دا आवाज او د دې بدبخت کافر دا چې غواوري دي نو په دې سره سخت غمجن شول درمن شول او هغه حوصله بایله د لاسونو توري غورځې دي چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شهید شو وسيجزي الله الشاكرين او زر دې چې بدله ورکړي الله شکر گزار او تا امام بخاری رحمت الله علیه په باب مرض النبي صلی الله علیه وسلم او وفاته کې دا آیات ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د دې دارفانی نه رخصت شو نو ابو بکر رضی الله عنه په مدینه منوره کې موجود نو په کوم مرز باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کیږي د سار موز ابو بکر رضی الله عنه خلق لو کو مسجد نبوي کې جمع ورکا او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوس لراغه نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام له و چې نن تاسو صحت مال خه معلومیږي او دا چې لګي چې تاسو په صحت کې فرق راغلی دی طبيعت مو خوشوي نو ډېر ورځې مې تاسو سره تیری کړی اجازه غواړم په صلح مقام کې زما بچی دي ځکه د ابوبکر رضی الله عنه یو کور د مدینې نه بار د قبا سره خوا کې زه او صلح به ورلوي په کوم ځای کې چې کور مدینه منوره کې اوس پاغي باندې د تجربه یو باغ دی نو اجازه ته وغوښته چې زه به خپل بچو ته پوس لور شم نبی اسلام اجازه ورکو د غرمې په وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرض او بیماری بیا سیوا شوی او د دې دار فانی نه رخصت شوی ابو بکر رضی الله عنه پس خبر وشو چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وفات شو ابو بکر رضی الله عنه د صلح مقام نراغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې دا کمزې کې چې دا غي قبر مبارک ده نو دا غي لاش مبارک پروت دی صحابه کرامو په صادر چول دی نو ابوبکر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور لدن نشو صادر د مخ نه اوچت کو او په مخ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کو وی طبت حیا و میتا یا رسول الله فمرګ په ژوند کې تاسو خیسته وي په مرګ باندې خیسته وي الله به تاسو باندې دوه مرګونه نه راجمع کوي او بیا ابو بکر رضی الله عنه وروته مهاجرین صحابه کرام ټول په مسجد نبوي کې راجمع وو او انصار صحابه کرام د مسجد نبوي نه بار یو ځای وو هغه له سقيفه بنو ساعده وي بنو ساعده د انصار غټه قبيله وه سعد ابن معاذ رضی الله عنه د دې قبيله سردار و د دې د مشورو د جرګو ځای چې اوس هم مسجد نبوي نه سړی روزي نو د غباخ خپل حالت باندې نه هغه بوټي د کجورو پکې دي ابو بکر رضی الله عنه مهاجرین صحابه کرام د ځان سره روان کړ چې راځي انصار ورونو لورزو او په صحابه کرامو داسې غم راغلی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات چې موږ دا غي خیال او تصور هم نشو کولای عمر رضی الله عنه خو تور د تی کې نه رئیس دی او وی کچاو چې نبی اسلام وفات شوه دی نو زه په تور باندې سر وام تراغه پوری الله خپل نبی او پیغمبر وفات کینا چې دا مشرکان او منافقان ختم کړي دي دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب راغلی او بیا برا پورته کیږي ابو بکر رضی الله عنه راغ انصار په ثقيفه بنو ساعده کې راجم دي مهاجرین امراوستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وفات راغلی چا کړه غي بندگی کوله نو بندگی دی پری دی او کچا د الله بندگی کوله نو الله همیشه ژوندې دی په هغه باندې فنا ناراضي عمر رضی الله عنه وی و دا آیات زمانه ارشد او ابو بکر رضی الله عنه چې ولست ما کړه آیات اسرع نازل شو زنور ادرې دې نشم تور مې د لاسو نه وغورځیدا او په ګوړو زنګونونو باندې کې ناستم دا آیات ابو بکر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په موقع باندې د ټولو صحابه کرامو وړاندې لوسته دي چې الله په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات راغې د دې دارفانی نه رخصت شو او بیا په دغه موقع باندې ټول صحابه کرام راجم شول د ابو بکر رضی الله عنه سره بیعت کو هغه د مسلمانانو خلیفہ او مشر شو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين